او بی ازمار آنی قرآن دینا خادول غضب نمخ کی قرآن دینا دا خبر ذکر شوی و چه صراط الذین انعامت علیهم او غیر المغضوب علیهم نو یعنی دا منصوب دی غیر دی او آنی او تکټ کو خدا پاک صورت کې ماته سوي چې مخکې منعم علیهم نه انعام نه مراد کامل انعام او بل استثناء یا په طریقې د استثناء سره خو هغه وخت چې تفسیر د نعام او شي هغه چې دواړو قبیلتانو ته شاملې ولې چې دواړو قبیلتانو ته شاملې شي نو بیا به دا غیر غیر المغضوب غیر المغضوب علیهم دا به تمنګ استثناء کو خدا مکه به یوم القبیلتین ته ځکه اخلو یوم القبیلتین ته چې دا رسو تنا استثناء متصله واقع شي کدا کني شي یو غیرو په استثناء باندې حمله ول ځان له تکلف ته بیا استثناء منقطع جوړول هغه ځان له تکلف ته نو دا یو تکلف به وکړي شي دا تکلف به ونه کړي شي ول غضب غضب څه ته وای دا د وړاندې نه خبره تیر شوی چې سوران نفس ته وای یعنی هیجان دم ته وای هیجان دم ته وای خو صحیح خبره ده چې هغه کیفیت ته ویل کیږي دم ته نه ویل کیږي په وخت ارادي د انتقام کې کله الله ته چې کله نسبت الله ته شي نو اراده په نه منتها د غایې کې دا خبره مخکې تیر تیر پر رحمان کې چې واسماء الله تعالی انما تؤخذ باعتبار الغایات لا باعتبار المواجد دا په اعتبار د غایات سره راستل کیږي منتها سره نه په اعتبار د مبادیو ځکه چې کم غایات دي نو هغه صفاتونه دي دا کم چې مبادی دا خو انفعالیات دي الله سبحانه و تعالی خو د انفعالیت نه من کل لجوم مبرا منزه دي وعليهم او د عليهم په ترکیب چې چرغل دا په محل دره فکرې یو مخ کې عليهم دي انعام ته عليهم هغه په محل دره سب کېو ایو دا عليهم در دا عليهم دا په محل دره سب کېره کدا په محل د رفع کېره هغه مخکې په محل د نسب کې او دا په محل چا کې دی دا د رفع کې دی اولی په محل د رفع کې دی ځکه نائب فاعل دی بخلاف الاول په خلاف د اول انا هم د علیم کې چې کوم دی په محل د نسب کې دی او دا په محل د رفع کې الته په درجه مفعول کې دی دا نام طرفا ده د پار او دلته په محل چا کې دی طرف کې دی ولا مزیده لتاکید ما فی غیر من معنی نفس سره غرض د مفسر د فرض سوال حاصل د سوال دار چې کوم ځای کې کلمه د لام جائز کیږي مولانا لنډه خبره دا را کنه چې په کوم ځای کې اثبات ذکر شي لکه جاني زید و عمرو نو دا و چې د دلالت کوي په مجرد ربط باندې دې کې تراخیم کېدل شي او په دې په دې کې مهلتم کېدل شي او غیر مهلتم کېدل شي ټول احتمالات پکې شته ثم کې ګوره صرف تراخی ده او په فا کې تعقیب مال وطن نه په وو کې اطلاق دی نو جان زید او عمرو معنا دار چې زید هم راغلی او عمر راغلی او مهلت تراخی وی او که تراخی تراخی پکې نه مطلقاً راغلی د ټولو خبرو باندې څه شي کوي دلالت کوي خو بیا چونکې دا یو قانون دی چې کلمه د الله په کوم ځای کې ذکر کیږي نو د الله نه مخکې او معطوف نه لې نفي شوی وي دا به یو ځل څه شي هغه نفي شوی دا کلمه د الله چې ذکر کیږي روستو ذکر کیږي نو دا بر تاکید د پر ذکر کیږي چې د وړاندې نو ځل نفي راغلی ا مقصود به په دې سره دی چې ګوره دغه کسان نه اجتماعان راغلي نه منفردن راغلي انا په طریقې ر تراخی سره راغلي او نه د عدم تراخی سره راغلي چې په دې دلالت کوي لکه ما جاء ان زید ولا عمرو نه دی راغلی زید نه عمر دا لام د تاکید د پاره دی قران دې دا ما تفن علی نه د مجیات نه پرې ما جاء ان زید نه دی راغلی ولا عمرو نه عمر نه دی راغلی یعنی نه مستمعان راغلی نه منفردن راغلی او نه په طریقې ر تراخی راغلی نه په طریقې عدم تراخی راغلی نو دا څه قسم عطفونه خلق کوي دا څه قسم عطفونه خلق خدا په هغه صورت کې چې په لام سره عطف کوي چې مخکې دا شی منفي قبله هاي چې منفي نو دلته معترض اعتراض کوي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې کلمه د چا راغله د لام نو د وړاندې نه غیر المغضوب علیهم کې خو نفي شته نه ځکه مخکې غیرو ته کې ذکر دی غدا لارت کې په اثبات ته مغایرت باندې نو هغه په نفي دلالت نه کوي دا لام ولې زیات شو نو دې راځي جواب کې چې دا غیرو اگر که نو دا کلمه د لا مزیده تون دا زیاته شوی دا لتاکید ما د وجر د وجر تاکید لتاکید ما په غیر د وجر تاکید دا نه چې په غیرو کې من معنا نه په د معنا د نه نه فکنه قال گویا کې د سی ویل المغضوب علیهم ولا الضالین لل مغضوب علیهم ولا الضالین ولذالک د دې د وجر دا یو مثال ذکر کړي چې په کوم ځایونو کې دا غیرو په معنا د نه سره دا غیرو په معنا د نه سره بیا به د نه احکامات ور باندې جاری کیږي لکه یو ترکیب تاسو ته ما ګوره وتا انا زید ز زید انا زید غیر ضارب ز زید ما غیر ضارب دلته کې ګوره انا زید غیر ضارب کې دا زید منصوب ذکر شوی دی ځکه دا ضارب د لپاره مفعول دی نو دا غیرو که په خپل معنا باندې واغستل شي نو غیرو خو لازمه الاضافت کلمه ده نو دا ضارب بدل لازمه دا ضارب بدل لپاره څه شي مضاف الیه نو چې دا ضارب د دې لپاره مضاف الیه شو په اثبات ته مغایرت دلالت نه کوي چې مضاف شي دا غیرو دلته کې په معنا د نفي سره دی په معنا د چا سره دی نو چې په معنا د نفي سره شنو مضارب د سره مضاف له واقع نه شي خوش کنه نو دا په معنا د چا سره شو د لام په معنا شو دا په دا څه شو د لام په معنا شو نو د څه شو انا زیدن ز زید ما انا زیدن ز سیب زید لا زارب ز سنا ما زارب نه ما نو غیرو په معنا د چا شو د لا سوال کدا په معنا د لام کې هم په کار نه لکه مقدم شي ځکه کم شي چې په حیز د نفي کې نو نفي خو تقاضا د صدارت کوي نو د هغه هغه مابات چې چې کوم کلمه راشي کنه نو هغه خو په ماقبل کې بیا څه نشي کولای عمل وای دا خبره د لام نه علاوه په نور ادوات نه کېږي څنګه معمول د مضاف الیه با په مضاف څنګه مقدم شي ادا مثلو په معنا د لام یا په معنا د نفی نه دی بلکې د اضافت شعر ما بعد تنو په معنا د لام نه دی لکه ما قبل دې کې چې غیرو په معنا د چا سره د لام سره دې د وجنه د ترکیب صحیح دی دا مسله ختمه شوه وقریال استلشم د غیر الضالین لستشه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کنه یو ځکه دا غیر المغضوب علیهم او غیر المغضوب علیهم وغیر الضالین دا چې غیرو کلمو ذکر شوی دی دلال څه ته ویل کیږي عدول ته وی عن طریق د طریق السوا دا سم لار نه آمدن چې سره په آمدن اعتقادي حواله سره غلطي کوي او عدول کې د سم لار نه او خطا یا په خطا باندې وی عدول د سوي لار نه آمدن او خطا دي ته ویل کیږي دلالت وله عرض عرض د دې لپاره ډېر وسی میدان دی تفاوت ما بین د ادنا او د اقصا کې کثیرون ډېر زیات دی یعنی دلالت بیا مرتبه دي نو لاندې مرتبه د بدعات او دا غینه پر د شرک پورې دی ټول باندې اطلاق د چا کیږي د دلالت د عرض عرض دی یعنی بلا دغه پکې ځای کیږي وقیل چاویل چې مغضوب علیهم اليهود چاویل چې مغضوب علیهم يهود دي لقوله تعالی مولانا زده کړه دا خبره دی مقام کې چې مغضوب علیهم او ضالین دا چاته پکې د کی اشاره ده نو سن خلکو ویل ني چې مغضوب علیهم کې يهود ته ده ګوره مولانا پس سن خلکو کې افراط او پسنو کې تفریط په يهودو کې تفریط په يهودو کې څه شی او تفریط تفریط دا چې خپل پیغمبران به سره منل نه پیغمبران شهیدان کولو او یو دین اسوار هغه کې څه شی افراط یو کې تفریط ته ببل کې څه شی افراط افراط ځکه چې ایبا عزیر ابن الله وی قال ان الله ثالث ثلاثه وی دا چې قسم خبرې وی کولې نو نو ګوره دا صفت د مغضوبوالی دا ډیرو د سمو چې یوازې په يهودو کې نه دا ډیرو مغضوب معنی شړلې شوی کنه شړلې کیږي خو کس چا پیغمبران د سره منی نه تفرید پکې کنه او پکې کمې نو پدې کې دا صفت د مغضوبوالی ډیر آیا اگر کدی لپاره د لعنت څخه کم ذکر شوی دی اپ یو دي نسوارا هغه کې دلالت ډیر آیا اگر کاږي کوم د مغضوب علیهم هغه دغه جلک پکې وو خو ډیر پکې څه شی لعنت نو دی وجنه مغضوب علیهم نه يهود مراد دي او ضالین نه عیسایان او نصارا مراد دي نو یا الله تعالی راتو خه او نه لار د يهوديانو ولا ضالین او نه لار د عیسایانو نه لار د يهوديانو نه لار لقوله تعالی د وجر دی قول د الله جل جلاله نه الله سبحانه و تعالی اغا فرمای چې فمنهم من لعنه الله زنه د دین هغه څوک چې الله په لعنت لګل وغضب عليه او سې په او ضالین دلته کې د مرادم دا يهود دي ضالین چاته وي نصارا او ته وي لقوله تعالی قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا په خپل گمراه شو نور گمراهان کړیو تاسو پوه شئ کنه نو دین را پته لګي مغضوب علیهم سوق دي يهود او ضالین سوق دي عیسایان نو یو کې صفت مغضوبواله ډیر آیا او په بل کې د ضلالت ډیر آیا نو ځکه یو ته مغضوب علیهم ویل شو بل ته ضالین وقدر مرفوعا او دا روایت مرفوعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت شوی دی دا د مخکې چې ذکر شو دغه نه معرفت ور سره نه یو عمل نه کوي نو چې چا سره معرفت نه نو هغه را دوالون دي اجاهلان دي او چې کم خلک علمي خو عمل نه نو خلک عصات او نافرمانه خلک دي نو دا دوه قسمه خلک دي امون عمالم دي ته وي چې هغه جامع په مابین د دوه صفاتونو کې د دې په مقابل کې چې چا عمل کې فرق دي نو هغه عاصر او د چا چې اختلال لغلی په علم کې نو هغه دوال او ګمراه ام مغضوب علیهم او ساتو ته دوالون جاهلان بالله ته ځکه منعم علیهم منا غسوب تی چې هغه توفیق ورکړي شی لیل جمع د پاره جمع بین المعرفت الحق بین معرفت الحق لذاته چې معرفت د حق د حق د ذاته ورته شی او هو د خیر شی للعمل به د پاره د عمل به پدا نو فکان المقابل مقابله له د دل پاره د د مقابل د منعم علیه مقابل بسو کې من هغه څوک به چې خلل راغلی په یو د قوتینو د دې کې چې عاقله او عامله دي حکم چې موخل بل عمل نو هغه فاسق دی مغضوب علیهم دی ځکه الله تعالی په د قاتل عامت حواله سره فرمای چې سړی قاتل عامت کړي وغضب الله علیه الله وغضب الله ویلی نو پته ولګی در چې عمل کې نقصان دی نو دی مغضوب علیهم دی علیه دی بل چې موخل بل علم علم کې خلل لاغلی نو هغه جاهل ضال دی قوله تعالی فما بعد فما ذا بعد الحق الا ضلال د حق نه رسره ضلال نه علاوه بل شی نشته وقرئ ولا الضالين ځکه دا خبره د مقام کې چې التقار ساکنانو په دوه قسمه یو علی حده یو علی غیر حده التقار ساکنانو علی حده دي ته وایي چې اول مادي او ماده ثاني مدغمي ثاني سي مدغمي دي ته وایي علی حده او علی غیر حده دي ته وایي چې دا سي نه بیا ځکه دا خبره د مقام کې دلته دوه راځي علا لغت من په لغت تاغه چې جد چې هغه کوشش کړل کړل په الحرب په تخته کې من التقاء ساکنین د التقاء ساکنین نه علا هغه وی علا حده او علا غیر حده خو ناجایز او غیر مغتفر او مغفوره ده نو چې غیر مغفوره ده نو بیا په کار دار چې دعا الین وی او چې دا سینې نو هغه وی دا خیر دی التقاء ساکنین نه ده علا حده له دا جایز دی وصلی الله تعالی